انهم رجسون یقینا دیو ده دیو دي پلیتی ګندګي ده ګندګي وما واهم جهنم زیر دیو جهنم د جزاء بما كانوا يعملوا يكسبون پس مطلب ورکړي چې دا پس او دا چې دیو کول یحلفون لكم قسمون خری تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو خوشاله شي داونه قسم په خدای زما دا مقصد نو مخلوق خوشاله کوي فان ترضوا عنهم که تاسو خوشاله شئ د دیونه فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين یقینا الله نه خوشاله کیږي د قوم نه فرمان نه الاعراب باندې والا اشد سخت کفرن په کفر کې او نه پاکنه په منافق توب کې او اجدر ډیر لایق دی الله يعلم چې دی نه پیږي حدود ما انزل الله په پلو اجل را لګلې حدود چې کوم احکام الله را لېږلي وي هغه نه پوهېږي علی رسول په خپل پیغمبر باندې والله علیم الله پوه دی حکیم حکمت والا دی ومن الاعراب د باندو والا نه من هغه دی یتخذو چې ګرځي ما ينفقو اج دی خرج کوي مغرمن تاوان د الله په دین چې څه شي خرج کوي مړه چا راته وي چې ته شورا له لاړ شو چا راته وي چې ته تنظیم له لاړ شه د دې خوا ته ولې کېنې بس ته چاندې چندې دي ویتربص بکم الدوائر هلکه مدرسه او جماعت جوړېږي هلکه تنظیم د قرآن خدمت دی د هغه دپاره څه کول په کار دي نو دی به وایي چې ما ته چا ویې ته پکې راشه علیهم په دوی باندې دائرة السوء وپسي د مصیبتونو ده والله سميع عليم الله اوریدونکی پوه دی ومن الاعراب د باندو والا نه منغری یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې ولی ملا خلق بغشته ښه الله مين او باندو والا نه هغه دي چې ایمان لري په الله باندې پروز ورو سره باندې ويتخذو غني او ګرځي ما يون په هغه چې خرج کیږي د الله په لار کې قربات عند الله نزدېکت الله ته بس یا الحمدلله چې الله راله وس راکوي دا د پسې به زه کوم ځای تللی پاکستان ته به مې وړی کومې مدرسې ته به مې وړی کوم جومات ته به مې وړی دا خو د الله مهرباني وي چې دا مولي صاحب راغی راپسې دا احسان د هغه مني وصلوات الرسول دپاره د دعاګانو د پیغمبر څه شی ورکړي دي د پاره چې الله زما له ثواب راکیو پیغمبر را ته دعا وکي دا طالبان او دا علما چې را ته دعا وکي دا څومره وړوکې خبره ده الا خبردار انها قربت لهم دا خرج کول د مال د نزدېکت دی او الله تا سيدخم اللهم الله زرد چې داخل بکی الله دی لره فی رحمتي په خپل رحمت کې جنت دی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی ا مخکې کېدونکي ایمان ته، الاولون چړومبني دي د مهاجرو نه، والانصار او د انصارو نه، والذین اتبعوهم او هغه کسان چې تابعداري وکړه د دغه سابقینو مهاجرینو انسان باحسان په ښې طریقې سره د صحابو مخکینو پسې دا وروستني روان دي او په وروستنو پسې بیا هغه ښه وروستني تابعین روان دي تابعینو پسې ځي تبع تابعین دي رضی الله عنهم الله خوشاله دی دغه ټولو صحابهونه ورضو عنه او دیو خوشحاله دی الله نه الله ولا پرمټ ورکړل صاحب ټیکټ ورکړل ټول نه زه خوشاله یم هیڅ یو صحابي چې هاڅ کړی دی الله وی زما رضا ده دا غونه زه دا غونه راضی وعد لهم جنات دی ټول صحابه د پر الله تیار کړی جنتونه چې به یې بلانې د بنگلو دا نه ولی خالدین فیها بدا همیشه به دی په دې جنت کې تل تل ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی ده ټول کامیاب تللی دی دنیا نه ټولو د الله د رضا سابټیکټ ورکړی دی نو که څوک پسې غاپي نو دا اسې خپل خله خسا کوي د هغو درجې بلندېږي دې سره ومن من حولکم من العراب استاذ نه چاپیره د باندو ولا منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه دی د مدینه والا نه مردو علی النفاق اخته شوی دي کلک شوی دي په منافق توب کې لا تعلمهم پیغمبر ته وی تاته پته نشه ستا سره سب کې ولاړ دي خو ته پې نه پوه نحنو نعلمهم الله وی زی پی جنم سنعذبهم زرد چې سزا ورکوم دیو ته مرتين ډبل یو په دنیا کې او بل په آخرت کې ثم يردون بیا واپس کړی شي عذاب بن عظیم عذاب لیتا چې جهنم دی واخرون اعترفو او نور دي چې اقرار کوي دي په ذنوبهم په خپل ګناهونو باندې خلطو چې ګډوډ کړی دی عملا صالح عمل نیک د بد سره واخره سي با نور بد خامل هم کړل نو بد هم کړی دي اصل الله زر دې الله يتوب علي مهرباني بو کې بل الله په دې باندې ان الله غفور رحيم یقینا الله بخون کې مهربان دی خذ من اموالهم اخله د مالونو د دوی نه صدقه صدقه تطهرهم چې پاکې دی لره په دې سره صدقې سره د انسان مال پاکېږي د انسان عمل پاکېږي د انسان ګناهونه معاف کېږي صدقې سره د انسان نه مصائب او تکلیفونه لري کېږي داو مرزاکم بالصدقه حدیث کې راځي د خپل بیمارو علاج کوي نو په صدقې او غي څه مطلب بیماری او تکلیف راغلی پریشانی ده نو صدقه وکړه دا او د صداقی تقریبا 60 فواید د دې مناهل الاحسان کې ذکر کړی دي شپې ته پي دي دی د نور کولو نقصانونه به هم ذکر کړی تطهرون پاکه دی لرا او تزکیم او پاکه دی لرا ګناونه تطهر هم د ګناهونو نه پاکي دی تزکیم او تزکیه دی راځي او د مال بیا په دې سره وصلی علیهم او دعا غواړه دی لپاره ان صلاتک سکن لهم یقینا دعا ستاسو لپاره آرام دی والله سميع عليم الله اوریدون کې بوره الم يعلم ويدون به یقینا الله قبل توبه عن عبادي خپل بندګانو نه وياخذ الصدقات او الله قبل يدي خيراتنا حدیث کې راځي چې یو سړی صدقه ورکوي صدقه ورکړي الله دې نه مخکې خپل لاس چې د دې غریب فقیر د لاس نه مخکې الله یې واخلي او دا ولته چې غټي غټي غټي لکه څنګه چې تاسو خپل اس بچي ساتي غټي قیامت پر ورځ یو غر په شان بولور کې دا واخله چې اخلاص یې د الله رضا یې صحیح زی زی به پیژنې ګوره اول زی پیژندل دي ځینې چې بریلیان نور مدرسې لور کې یا چرته پر رسم رواج کې دی غلط ځای کې دی لګولي تمه کې چې ماته به میلاویږي نوم ناموس لپاره والله سميع عليم الله اوریدونکی پوه دی لم يعلم ان الله ويقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات وأن الله تواب الرحيم يقينا الله توبه قبلونکی مهربان دی وقل اعملوا ويعمل کوي بصير الله عملكم الله ينسى عملنا ورسوله پیغمبر الله والمؤمنون مؤمنان خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم تعملون په هغه څه چې تاسو کول واخرون نور مرجون رستور کړی شوی دی توبه د هغو لامر الله حکم د الله ته اما يعذبهم یا به الله سزا ورکړي دوی ته ما یتوب علیهم یا به الله مهرباني وکړي په دوی باندې خوشاله جي وي زړه کې مې چې بې بانه وکم او برې نه حکم راشي نو الله ته پته نشته رښتیا وایم ارزه چې راځه پیغمبر کوي او الله چې راځه څه کوي کوي رښتیا به کوي پیغمبر راغی جو اسم نشته وایي ما بار چې راووتم خلکو ور ټولو ملامه ده کړو لکه خو د ټوله دنیا باندې کې عذر به دې پیش کړی وی یخ پیمانه شو چې لکه ورځم بیا سبانه او ته کوم خو مې چا بل چا رښتیا ویلي دي زما شان خبره چا بل داسې صفا صفا ویلي او دوه کسانو ویلي دي نبي علیه الصلاة والسلام وایي خبرې بندې پنځوس ورځې خبرې ورسره بندې شي چا ورسره خبرې نه کولې حکم وشو چې ښځې دې جدا ښځې به ورسره خبرې نه کوي یو صحابي هلال بن امیه چې نو هغه بوډا ښځې اجازه وکړه چې د الله رسوله کور کې خدمت یې څوک نشته دی زه به ورسره خبرې نه کوم او بل طرف ته اړو السلام علیکم باغ ته ورله مګر څه خبرې نه کوي خاصه یې درو ولاړو وی بازار کې به قتل د رومي او باچا خط ور کړی چې تاسو پیغمبر تاسو مرګرو زبای کار کړی دی او دا خطې په کار کړی وی د سړی تاسو کو وی چاو د خو دلم نه یو کس نه تاسو کو کار سو چرته دی هغه ماته اشاره یې خندې وړو چې ویری نه چې دا کار دی تېز پاس باندې زما کور طرف ته رامنډه وي د ابوبکر نه په نیکۍ کې څوک نه شو مخکې کېدی ابوبکر پوه شو چې دا سړی ولاړو اس دی ورسره ابوبکر ولي لوړ ځای ته وخوتو چغې کړې هغه ځینې لرې نه اواز راکړو چې کعبه مبارک دي چې الله ستا توبه قبوله کړه چې بل صحابي راورسېد زما کور ته ما سره جوړه اغوستې ونه هغه مې ویسته کړه ته مې ځار کړ خو اوس بیا اواز وکړ چې هله مې په ځیري کې جوړه ورکړه صحابه جوخ در جوخ وي راتله نه ملایي چې الله تعالی دعا ستا عذر قبول کړو وي داسې زه چې د مور نه پیدا شوم داسې د غم ورځ په ما بل نه راغلی چې دا کافر مالکم خطر او داسې د خوشحالۍ ورځ په ما بل نه راغلی چې کله خلک به جنا خو جماعت دی برکتی مون دی بس ټول به خلک برازي جماعت نوم به کی خو نبی رسول الله زو زما غزاله چې دا تر پراله بیا تاسو جماعت ته درشم په لار کې پیغمبر صاحب جو پسې کې راتلو خبر راغی چې دا خو مورچه جوړه کړل د اسلام خلاف ابو عامر خزرجي هزل پلار هزل رضی الله عنه او دا وسله او دا ردن نه کوي مسلمانانو خلاف جنگ ته خلک تیاري او زرار دی مزي زرار دی او تفریق د کفر د پاره دی مورچه د مؤمنانو خلاف نبی له سلام صحابه ولګل چې لا شي دیو چې څنګه صبرانه وسی څنګه صحابه را ورسېدل دیو په دنه بجماعت کې خپل جمعه دی جوړه باقي نه شو لار ورته نو صحابي پر دیوال باندې ټوپ دیو دروازه کوله خو تختیدل صحابي ته ور واچو نبی له سلام چې را ورسېدل ورته ویل